چې درې سو شپېته خو نه دي چې کله صحیح حساب چا کې موجود شي دا خلک به زمونږ الله جنت لګوش او موږ تاسو باندې ډېر مشفق او زیات مشفق هغه د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم چې د څه طریقې موږ له خودلې دا چې پای کې زمونږ د دنیا او د قبر او د آخرت د ټولو کامیابی دا چې قران او سنت لا ترغیب او د الله رسول سره رابطه ابو بکر دا خبره کړې ورج الله تعالی عنہ چې یا رسول الله د دې خوینه بچي سما کې موجوده یې کبه نه حدیث کې راځي د الله نبی جواب ورکړي چې او تا کې دا ټولي موجوده دي دلیل به دې باندې شي د مسلمانانو دویم مشر په دنیا کې د جنت زیره چې ورکړی شوی دی او د رسول الله صخر او اولنې خلیفہ سیدنا ابو بکر دغه نور سبه عمر بن الخطاب عثمان علی و غیره د ټولو کې دانه کې موجود دي ځکه زمونږ الله دې نبی لري ورکړي وو څه پاره کې ویل شو د ترغیب بنت باندې نن به یو بل خبره کیږي غدا شکل از یو سړي تاسو سره احسان وکي نو ته دغه بدله الله ور خلاص کا رسول الله فرمایي یو سړی ته نه هدیه راوړه تحفه درکړه نو کوشش دا وکړه چې دغه نړۍ اعلی او قیمتي تحفه ورکړي او کاغنی دغه مثل که مثل مې نشي ورکړي نه سي تشکره وکړه چې لکه دې صاحب دا موږ لراوړې دا والله دې اجر ورکړي په نفس دې ذکر باندې دغه دا بدلو د حق الپرش ځکه دین د اسلام د د عدل دین دی د انصاف دین دی انصاف او عدل لا دی شي اقا انسان له سره د بدل ور پوره کی نو بده کې بر سلف صالحینو باج واقعات موږ تاسو بیان کو بری طریقه باندې رسول الله د باج احادیثونه چې کله یو سړی د چا سره احسان وکي او غل سهادي او غیره ورولېږي به دلکم عمل پکار دی چې دغه سره وش کومه طریقه قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي نو خپل به دې عمل سره دې انسان ترغیب او شوق راځي د هشام بن عروه نقل له غره خپل پلان نقل کوي هغه د عائشه بینه د رسول الله بیبي و او د امت مسلمه مور زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره زیات مینه وا عمرو بن العاص فرمایي چې ورځ مې د الله د نبی نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله طالب د ټول انسانانو کې څوک ډیر محترم دی وی عائشه وی به څوک وی پلاری وی به څوک وی عمر وی به څوک ابو عثمان علی وی اخري څه چپ پاتې شو چې اسنه سبګه ډیر روسه پاتې نشم نو د عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی چې هغه به هدیه قبل ولا او یثب علیها او به په هغه باندې بدلم ورکوله څه مطلب یو په هغه درې سو شپې ته خوینه کې دا خوې دی چې سره تعالی هدیه درکې هغه قبول کا او کله چې دی واخست او قبول دکړه نو بیا به بهترین عوض اغلا ورکړي که بهترین نه نو به خیر ده کته او که دوی وسم نه لري به نفس په خپل باندې تذکرہ وکا لیکن دا هدي قبل اول درس مجمل د تشریح دا ده چې رسول الله له باز خلکو کفارو نه هدي قبول کړی دا او باز خلکو نه نه نجاشی پاشا نه قبول کړه سليمان عليه الصلاه والسلام دی وبل جن قبول نه کړه غیرت کړه دغه تطبیق دار تقریبا یو اتلس احادیث رسول الله په دې موضوع کې شته چې کله یو سړی کافر دی او حربي دی نو مسلمانانو سره په جګړه کې او ډګر کې واقع دی د دش انسان حد قبل ول به اسلام موږ لدا وایي چې دا بنا اخلي دا ناروا ده ځکه حد قبل ول دا د محبت علامه ده او دش انسانانو سره د اسلام د خونه موږ لدا ځین سازیره کولای کیږي چې مقابله وکړ ده جګړه او دښمنی او عناد لیکن کچرته وسړی کافر دی او حربي نه دی لکه به تور مثال د سکان اندوان و غیره او د تر شی هدیه درکې حلال اسلام به موږ له دا وجه قبول کا نو حدیث کې راځي رسول الله به هدیه قبول کړو به په هغه باندې بدلا ورکول نو کله چې انسان هدیه واخلي او دې په مقابل کې به ایسا غبل انسان لا عوض او بدلا ورکړي چې انسان مزمن الله جنت لبوزي ځکه جنت خپل شرایط او اصول لري ربيعه بنت معوذ نقل له یو ورځ زه د معوذ نه ولېګلم رسول الله له چې یو لوخ اسما سره پای کې څه لندې کچوري وي او د پاسه ور باندې تراوا بادرنګ د الله نبی چې هغه ورته تریو بادرنګ سره ډېر مینه و وکړه چې دغه خو ورانه منه دغه خو کې یو شی او چې هغه بحرین نه چا ورته راوړ وې دا خپل د ما چور د کوم هدیه ورکړه فملأ رسول الله د خپل لسره ډک من هدا غینا او به مال راکړه صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې عمل کې موږ له داسې انسان چې وکړه چې ګوره دغه زنانه د وې دی د رسول الله خواله څه کجوري راوړي دی او پاګې باندې څه تری دی بادرنګ دی د الله نبی دا زنانو دا مشوم هم سره ونه لګل بلکې اغل چې د بحرین نه کوم میوه غیره شهر اغل نو اغین لاس دکې او دلې په دې لوکي کې خود جدا ځان سره وېسا څه مطلب ستاسو د خو کې غونډي دی او هغه وړه ماشوم راولېګل ستا خواله ترکاری راولېګل سمې وې راولېګل نو ته کوشش دا وکړه چې دغه نه دا قبول کی او به دغه په کاسه کې یا به د لوکي کې د چو شی ستاسو د خونه مور کړی شي چې ایسا غور باندې خوشاله شي د تعلیم د رسول الله دی دلیل به دې باندې چې دین د اسلام هغه د ورکړې دین دی دین د اسلام بدني چې لګرا کا انبیاء علیهم السلام چې راغلي هغه د ورکړې والا و یا ایه الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو دا خبر وکي چې نشته حقدار د بندګۍ واخلې دا توحید دا ځان سره روان کړي یو بل روایت کې راځي موسی ابن ربح فرمایي سمعت موري دلی دي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله فرمایي چې ان الحدی رزق دا حدی د الله د خوانه رزق دی فمن اهدی له شیء ویشاله شی شی په هدیه کې راوړل شو هغه قبول کی او غره دی دغه نه به ورکی رد کوي ما ورسره برشه اگر کوم امرغه نشي ولې نه دا د الله خو تعالی رزق دې درکړ شوی ابو داود کې دا حدیث موجود دی رسول الله فرمایي چې یو مال تعالی چا درکې او تا د استرګې وراړول نه وي هغه ته والا یو سړی دی داغه په دې جیب کې به تور مثال مال دی او تر خپل سترګې الته بندې کړې نه دي چې دا به وسنګ راخلم د خپل جیب کې به شي سملګری دی مؤمن او تعالی ویل چې زمره خونه د عمل قبول کو هغه حلال مالو نو رسول الله فرمایي چې ته داتې وخلا وجدا چې دا خپل سترګې دلته بندې کړې نه وي هغه تاسو سره بده باندې مینه محبت زیاتې رسول الله فرمایي دا د الله رزق دی اخلي وي خو به ته غره ورکا او بل حدیث کې راځي سعید د ابو معشر فرمایي وي چې ما د سعید نو ریدلې دی واغه روایت پیش کړي بهر علی صاحب نه رسول الله فرمایي چې تاسو هدیه ورکړي فإن الهدیه دا هدیه چې دا ودا دا انسان د سینې هغه کینه او جوش ختمي ولا تحقرن او معمولی دی نه غنی یو گاونډي لجارت هده بل گاونډي د پاره و ان کان اگر ک د دې ګړه د پخو د هغه اډوګو په دې منځ کې چې کوم دغه د کو په اخر کې دا کوم اډو کې دغه منځ کې چې معمولی غونې غوخه ول نه دی چې تا نه راولې ګرم دا به ته عقل ورته کوي بینا چې مړ دین لا څه ضرورت دی چې دا یو پټه غوخه رزما خو نه راولې ګره او درشه معمولی یو مړه دراولې ګره دوه درې کجوري دراولې ګره یو 100 روپۍ مان راکړې دې څه ضرورت دی کرا کوي به خډر راکنه رسول الله فرمایي دا حاجت والا قانون درې ک تاسو سره د چا کې نه او غل د هدیه ورولېګل هغه کې نه سره ختمي کی دغه خبره بین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم کړی دا نو بد دغه نه بسمنګ الله تعالی په دې عمل باندې جنت درکې دا جنت د داخله دوی بهترین عمل یو بل حدیث کې راځي مکحول فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي تهادو یو بل هدیه ولېږي فإن الهدی دا هدیه چې دا تو صاحب معنا ختمي د زړه کینه او غصه یو سړی دی او تاسو سره ډیره سخت ورانه ده کینه کې راغلي د اراده د مقابله لري د الله نبی فرمایي ک علاج ده ده چې سه هدیه ورولېګا هغه ستاسو وس مطابق په دې هدیه لګلو به ایسه دغه کینه په دوستۍ باندې بدل شي د څومره مشفق نبی دی او تاسو دې وګورئ چې د دین د اسلام څومره د مینې محبت دین دی دا خبره دې خلکو غلطه لږه دا ګورړې د نفرت دین دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې بشرو خلق لزیره ورکه او نفرت کې مرا ولي لیکن دین د اسلام غیرتی دین دی د بل چا تعرض په ځان باندې منی نه نو ایسه دشمنان دا وجه دا خو د نفرت دین دی دا خو د غیرتی دین دی او د کې شرط له سره مینه موجوده نه ده او د قران په مقابل کې بل کتابونه ځان له جوړ کې غیر بینون کې کتاب المحبه محبت خلک د اسلام نزد کوي بشریت او د انسانیت حقوق هغه خلک د اسلام نه زده کوي او به په ټولو انسانانو کې بهترین لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه د ټولي دنیا له اخلاق خو دلې دي تربيته خو دلې دي په دې طریقه باندې حدیث کې راځي علي شه فرمایي وتحاد تاسو یو بل هدیه ورکه تحابن مين بم دیو بل سره پیدا شي او به ویل جګړه مکوې فتباغه شو کې نه دیو بل سره به سکه نه به پیدا کوي معمولی خبره باندې ورانه ورانه ورانه جوړوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله فرمایي په ورځ قیامت د الله په نسبت باندې بدترین انسان هغه چې په معمولی خبرو باندې چنګيږي همیشه د موږ تاسو پښتنو په اصطلاح باندې بې دی بې چې موږ غوته وروړي بس تند کې 12 بجې هیڅ ځا خپک د الله نبی فرمایي په دې باندې کینی پیدا کیږي په ځای دې باندې چې ته بې بې کیږي بلکې هدیه والا او هدیه خلکو راولېګا دې صبر جانب مقابله سره مینه پیدا شي یو بل حدیث کې د امر د عائشه بین نقل لې رسول الله فرمایي چې تهاد تاسو هدی یو بل لور کې نشته مینه هم پیدا شي بل سره دل ویل شي اخلاق د جنت داخله دوه مسله ام سلمہ چې رسول الله بیبی را هغه فرمایي و انی زچم هدیه ورکوم علی صلاتن بدری طریقو باندې یو هدیه بدلی ده موږ دا خوښ نه کړو چې سړی په موږ باندې بهتر شي کله چې چاله هدیه ورکړ شنو کوشش دا وکړي چې دغه نه بهتر ورکا ځکه دا بدله ده وهدیه او بدله شي هدیه ده اريد بها وجه الله چې باغې باندې رب العالمین دا مختلف کې دي شي د الله لپاره ورکړه نه پاګه کې چرته بدله قبول کیږي نه پکې مننه او نه تشکر عائشه رضی الله عنها کې دا عادت وو وې دې بچ کله چاله هدیه ورولې غل به به ته د طلب هم نه کو چې موږ له دعا وغواړه لکه اوس موږ سره اکثر ملګری دا وایي چې لکه دغه شی ځان سره ولا دعا کوه صاحبہ عائشه رضی الله عنها غیبه دام نه کو اسنه چې د الله مال په وس کې ونه ګرځي او هدیه د چې هدیه چې زه په غیبه نه بچ کول اراده کوم وې زه دا خوښ نه کړم چې زما باره کې ویلې شي مګر دا خبره چې خیر یره وې دا پلانې سره خډیر بخیل دی من حدید له ورلې کو دې موږ نه لګی نه حتی تر دې پوري بکر ابن عبد الله فرمایي وې سمعتو ما اوریدل دي د وحب ابن منبهنا وې ترک المکافات من التثفیفا چې کله سړی تعالی هدیره ولې ګوتا ورته هدیه ورنکړه اگر کدا ذکر ولې نه وې تا ګوره نقصان وکي هغه سره څومره مینه محبت کار کوي او دا هغه سره په مقابله کې واقع شو کې هیڅ هم نشور کولای یو تذکرہ خو وکا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ودغه کلمه استعمال کړه جزاکم الله په دې کلمه باندې تا دا ټول بدلا ور پورا کړه څومره احسان چې سره کړی دی د عروه نقل دی هغه عائشه رضی الله عنها نقل کوي هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی ویمن هغه څوک چې هغه له هدیا یا نیکی ورکړې شو بدله دی ورکی ومن لم يستطيع او څوک چې دی بدله طاقت نه لري به دغه تذکره وکي فمن ذکره فقد شکره چا چې دا تذکره وکړه دا شکر وېسو او چا چې ځان مور کې په هغه څه باندې چې اصل کړي نو دا د شي لکه د ظلم او د دروغ جامې شي دا واغوندي څه مطلب ته یو عمل کړین دی د خلکو له دا وجه لکه زده شي عمل کوون کې د شي حدی خلکو له ورکوم او دا کوم دا د شي د لکه دروغ جامه چې د شړی اغوستي او خلکو له وجه داس مخبل ده دلیل په دې باندې چې کوم کار دکړي هغه نه وړاندې کېږي دا د يهودو صفت دی چې کار نه کړي هغه خلکو نه طلب کوي چې تاسو زما تشکر او مننه وملئ دا به قطاده نقل لې وې د نجاشي پاشه وفد راغی د رسول الله خواله قام د الله نبی او چت شو د دې ملګرو په خپل خدمت کو ګور امیر المؤمنین دی امیر المسلمین دی امیر الانبیاء دی امیر المتقین دی په ټول انسانانو کې بهترین انسان زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم د نجاشي پاچا ملمانه راغلي دی وفد او د خپل خدمت له ولاړ دی ودرې دو صاحب خو پرې دا وی فقلنا من ورته ویلې یا رسول الله تری خلکو له بدل ورکای ستا ملګری موږ موجود دا خدمت باید موږ وکړو نو قال ذا الله نبی ویل انهم كانوا لاصحابنا مكرمين ودا چې اوس ما د ملګرو ډیر عزت کوونکې و چې کله ما جعفر صاحب دی ورولېګل حبش ولا دین جاشي پاچا دا ډیر خدمتونه کړې زب څنګه دوی خدمت کوم چې سره زما ملګرو خدمت کوي څه مطلب ستا ملګری به یوځای کې یو خلک دغه اکرام کوي او دا اعزاز کوي چې کله دغه ملګری ستا خواله لږه خدمت به کوي چې په خپل به دغه خدمت لا ودرېږي وجه دا چې دا د هغه بدله را د سفینه نقل له دا چې ما د رسول الله نور لیدلې دي هغه به ویلې تهادو هدیه ورکه ودا چې دا محبت د چند کوي او دا کینی د منځ وړي انس بن مالک هم دغه خبره کړې ده چې رسول الله فرمایي هدیه یو بل ورکه فإن الهدیه دا هدیه ورکوله لګ یو کې چې ودا د انسان د زړه کې نه ختمي او د قشم مینه پیدا کوي یو معمول غو نشه دی ورې نه خو لیکن دا ته والا حدیث کې رضی الله نبی له شاه پیش پیش کړو ایسه به واخصو به بچ کله سره د غیسن لاړو خپل به دغنو نه به بل چلې سحاجه کې د مجاهد نقل دغه شرح د انسانو دا شرح د علی شه ملګری دی ابو المقدام الکوفی اکثر غزواتو کې د برخه خاصه ده ثقه تابعی دی سجستان کې دا وفات دی د عبید الله ابن بکر سره تقریبا سنه اتاوی کې ودا شریح د انسانو اذا اهدیت له هدیه چې چا بدله هدیه راولېګا نو لم يرد الطبقه و اغلو کې به نو واپس کول دو الا وعليه شيء مگر پاګه باندې به د پاسه د خانه خوانه خمه خو شي کې خودل کېدو چېرې که زموږ دي ګوندونو موږ له دا شعر کړې څنګه موږ شي خالي ولېګو درو شریح عمل زونو سره سلف دی دا ابو علي البيروتي فرمایي یو ورځ ابراهيم ابن ادهم له هدیه وړاندې کړې شو دغه سره هیڅ شیم نو چورته هدیه پیش کړې شعیب د هدیه والا یو لوکی کی وجه شیخ وکړه چې ور سره نو اخر د خپل چپنه وا وې دې هم سره راويست او فجعله في الطبق وې ایسه بدلو کې کې خدا وبعث به الیه او وی ویل چې دا حدیث چا مال را لګی دا مقصد دې دا برته ورکا خپل چپنه ورکړي قیمتي یو خو دا قیمتي چپنه او بل خو معمولی غو نشي چې هغه دل په دې لوخي کرا لګل کیږي چې هغه ترکاری دا یا هغه میوه ده پاغه باندې په دې چپن باندې په منونو منونو دغه هدايا او دغه شینه بکیږي خو لیکن دا عوض ور خلاصو شي خیر دا دې ورکړي شو چې دا سړی خالص لړ نشي بلکې دا ورکول پکار دی د دې وجنه د عبدالرحمن بن عبد الله نه نقل له وې د اقبل سعید بن العاص یومن دې خبر لک توجه کوي څومره د اسلام د مینه محبت دین دی وې سعید بن العاص یې ورځ روانو جمعه لا اکی واز روانو په لار باندې فقام الیه رجل من قریش د قریش ملګری وسره بدلاره روان شو فمشى عن يمينه دي کی طرف له روانو فلما بلغ شکل دا دواړه ورشه د شهید شیب کور لا نو التفت الیه سعید سعید ورته مخ را واړو فقال ویل چې ما حاجتک صاحب څه حاجت دی زید دی جمعه ته کول را روان مته ما پرې کی تر باندې را روان وښ ما سره څه حاجت دی څه کار دی نو قال وی دې سړی ورته وی لا حاجت لی زما تاسو سره هیڅ حاجت نشته ما ته ولې دي چې جمعه ته واځ را روان نو استاد اکرام او د اعزاز لپاره زم سره روان شوم چې زما د ملګری ولی واجی زی پرې زی ته دا بدله پورا کما فقال سعید و سعید خپل غلامانو لویری ما زلنا عندك زمنګ د پاره تاسو سره بدیږي کې چې تیار پروت دی قال غور ته 30000 تقریبا دیر سره روپۍ دي ډیر زره روپۍ نو قال وی د خپل غلام لویل ادفعها الیه وی داس ما دی ملګری لا ورکا داس ما اکرام کړی چې د زمونږ د جماعت نظم د کور سره زما د اکرام د پاره راغلی دی زره دی بدله ورکوم د دې زره روپۍ در بده جب کې کړی چې سره اکرام شي اسه کې سره سره د مینه محبت لګوري منګه ته شکر ته چې خوې لرو چې په یوځای کې څنګه دویم کس را مخامخ شو هیڅ زم راخی چې لکه دا ولې راغی دا بوزمنه سمره ډوړې دلته خوري او حالانګه هغه خپل قسمت بشراغلی دی له ویل شي د اهل سنت والجماعت مشران او دی له ویل شي د اهل سنت والجماعت والا ابراهيم ابن محمد ابن عبد العزيز هغه فرمای وی خرجت لابي وی ما د پلار لا راوي سه ورځ هغه جایزه نو مال امر وکړي چې دا د خاص خلکو لور کو اهل بیت ولا وی سم دا کار وکړي به ویل چې لکه څوک پاتې شو چې زمونږ دماغونه پاتې شوی لکه په تور مثال مشر دې کشر لوي چې زموږ پر خپلوانو کې څومره ملګری دا ټول دعوت کونه به په یو ملګری باندې आवाज وکړي چې لکه پلانیا ته سوچو که څو خو پاتې نه زموږ پر ملګرو کې قلت ما ورته لا نه قال ویلی او بالکل سیدا ته خو وای چې نه بلکې یو سړی چې هغه څو ورځې ما سره مخامخ شو په لار کې کومه باندې یو کرته سلام ویلې دی نو چې کوم وخت کې هغه سلام پتا باندې ویلې دی وې په ما باندې ویلې دی دا خبره تا مال کړې ده او هو وې هغه د پاره ما لس اشرف ورولېګا ګوره صرف د خپلوان له د خپل زکات یا د قشن هدايا و غیره لګل دی بچی له ویل چې لکه څوک پاتې لري که پاتې نسبت پرې ملګرو کې یو کس پاتې لري هغه څوک وی ورسته ویل ز پلار باندې روانه مزمه یو سړیو په دلاره تیرې دوه ما باندې سلام او چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او هو وې د ما سره ډېر لوی احسان کړی دی ته دا لس دنانی راواله او اغله ورکا دل ویل چې د سلام بدلا دل ویل چې د جنت داخله دوه پر اسباب د جنت په دې شوشنی چې موږ لا اله الا الله وربځه خیر جنت لبوزو دین د اسلام دغه خوینه موږ نه غواړي رسول الله دا موږ له بغوته کړی دی کدا خو نه د شي مینه محبت د مؤمنانو په مابین کې تاسو سره موجوده شو تاسو ګوره د جنت والے یو کدا خو نه درکې موجود نه کار ګوره به خرابېږي سړی به بل طرف روانېږي د محمد بن سمنه نقل له و ابو عین ابن محلب ورز وروته یو مروان بن حکم ور بس روان شو هغه مخ روان دی و په دې وخت کې د سره کوزه وبوي فلما فرغا وی چې کله هغه فارغ شو د خپل او دسنا وی کاته چې ګوري وسړی د خپل ولاړ دی نو قال ورته چې ما حاجت وس کار دې چې ما خلک تنه غلاړې قال دا فرمای چې تو کبه کوز من ماء ما طالب کوز اوبر او زه پوینم چې تاسو سره لوټه ده تا چې کله په تور مثال ضرورت پر کول د پاره بار لاړې او دلته یو د سودي زیر پر راتلی وبنوي نو ما په ځړ کې دا ول چې دا صاحب را روان دی دغه نه مخره دا لوټه ورته ډاکه کا خو چې کله د خو لاره علم ته په خپل د کور نه لوټه راخصه وا بل مې هیڅ غرض نه قال غورته سبحان الله پاک دی الله رب العزت د هر قسمه نقصان نه دا تاسو څومره زما اکرام وکي فامر له به 300 جریب و درې سو جریب اسمکا د ورته ولي کله چې داس مار خوانه تعالی هدیه شو درې سو جریب اسمکا عمر صلی الله په خبر کې اسمکا الله هغه ټول هدیه کړه صدقه کړه نبی کریم علیه السلام د عائشہ رضی الله عنها خو راغی ورته وی چې هغه ګډه لارو شي صفات ده وی ویل یا رسول الله ټول خبر یو لاس پاتې دی وی ټول موږ لا پاتې بلکې دا یو ځای موږ لا پاتې نه ځکه دا موږ خورو نبی کریم علیه السلام ضرورت پر کول لتلو عبد الله بن عباس وړي کې بچو هغه لټره واخه سال ته کې خدا وی چې کله بار وو د خلکو نه پښتنه وکړي د کور ورانه چې دا کار چاو کې ابن عباس ډیر د خیر دعای وکړي یا الله وی دل په قران او سنت کې مهارت ورکا د دې وجنه ابن عباس صاحب خلک وي ترجمان القرآن د قرآن ترجمان نو نن درس کې من او تاسو بدري سو شپته خو نه کې دغه خو ویلې چې یو سړی زمنګ سره کومک وکي کاغه د مال وي کاغه د سلام وي کاغه د احسان وي کاغه د لار د ملګرتوب وي کاغه د عبود رسول وي کاغه ارخ خپل ولی ولې نه نو موږ له پکار دا چې داغه په مقابل کې موږ داغه نه زیات ورکو یا داغه سره برابر ورکو کاغه نه نفس په خپل باندې یاد کو چې پلاني سړي ماستر احسان کړي الله دې ورته بدل ورکي نو په دې خو باندې الله رب العزت موږ تاسو جنت لبه موږ داخلي او کدا خو نه شرط موږ کې موجود نشي ګوره به جنت داخله نه ډېر ګران دي رب العالمین موږ تاسو توفیق دې خو نه راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله